تسنیه کله چې د جنتین راشي نو قران کې دا قاعده یاد کړئ د کثرت به مرادي ګرځولې موږ د یو د دې دوه د پاره باغونه من انا بندنګورنا دنګور خپل باغ وحففناهما بنخل او راګر کړو موږ راګر کړو موږ د دوه بنخلن په کجرو او د د پارا نورې مدینه يم ډېرې مدینه وي فقال له دا اوس دوه مرګري دی یو مشرک دی یو مسلمان دی مشرک نوم قرطو قطروس دی دا مسلمان موحد نوم يهودا دی فقال لصاحبه ویل د خپل مرګري خیر خو مسلمان تا وهو يحاوره دور سره خبر اخبر غولې محاوره دې ته وای چې سړی خبره کوي او ته ورته په خپل خله کې خبره وچه کی وهو يحاور او د ور سره خبرې خبرګولې هغه ورته دین دعوت ورکاو د الله دعوت ورکاو الله شته ده جنت شته ده مزه شته ده چرچه شته ده وامر کری اواز دا دا ټرا پرانه ده مدو کا کېګا درته مړ پرې د خر پړا کا انا اکثر من کمال او اعز نفرا زیات يم لستانا زیات یم لستانا په حیثیت د مال و عز نفر ز زورم زورور یم په اعتبار د ډلې مال زما زیات د ډله ټپله زما زیاته چې هلاک بشي دا باغ تل تتلا ما ته مرګره وای چې دا باغ وای ای داسې باغ داسې ونی داسې چمک دمک وما ظن ساعت قائمتا او زه ګمان کوم په قیامت چې قائم بشي او که زه واپس کړی شم پر رب ته اول خو زما ګمان نشته دی او کله مرګره چې وای واقعي اخرت او قیامت یي لا جدن خیرا منها منقلبا زبا بیا مم غرا من هاد دینا منقلبا زید واپس حال تبم زما مزي مور دلته مور په هندستان اے خار پړه کته دلته هم دسی حال تبم دسی ښا خپکیګه ما قال له صاحبون یلدتا مرګری د مسلمان ورته وی وهو یحاوره ثم من نطفه بیا د نطفه نه ثم سوا کرجلان بیا برابر کړ ته سړی روسي سړی کړی سسن رالی یا مرګریا ته خود سی وې ته خود الله نه دونه باغی لیکن هو الله ربی اصل دا سیو لیکن انا اقول لیکن زه خدا سیو ما هو الله ربي دا الله زما رب دی زبا حصہ دار جوړ نه کم د خپل رب سره اچا لرم وصل هغه مرګری ته خونه کوي چې مرګری دا تا د خلینو سس ویستل ولولا اذ دخلت جنتک هیڅ کله به دې ته څه شي zarar نشي رسوله چا باندې الله سره مهرباني کړي باغ ور کړي وطن ور کړي چمک دمکه ور کړي ډاله ټپله ور کړي مال او دولت ور کړي دکان ور کړي گاڑے ورکڑے علم ورکڑے دا هر څه ورکړي او دا د مسلمان سویل ماشاء الله لا قوت الا بالله نو الله بددن تر هر مصیبت با الله ددن دفع کی تر مرګ پوری روح المانی کې دا روایت دی وګوره 280 کې اتم جیل کې نو یو خبره ده تا کوم چا خپل به مونږه بند کو چا ته به مونږه چې ماشاء الله وایا ځکه خو نه وای کنه دنیا والا خو نه دی خبر کنه ماشاء الله نه وای تبارک الله نه وای کته ورته ته ماشاء الله ولنه نو تا ته وی وګیا ستاده شه د د منځ تندر لګام نو خبر سپکی نو داغه نه ته الله مشته نو انور شه شه وګه دې شه بس نظر کيم خو لکه خبره ده چې څه خو ویل نه شي ګر ویل شي چې وی ورته جنگ به جوړه اوس به څه کو الا سړی وګه دې ماشاءالله نه وایي دا ریان چې جماعت وي وګه دې ماشاءالله نه وای نظر کار کوي یو کس نه یاد مې لګا تاسو کې یو کس نه یاد و رشه سر دا دا سورته توبه دا دغه ویل د منافقانو صفت وی یو بشتره ګور کړي و مخره یو کس ورغره چرته دی درس روان دی او تر روان یو منډي وي بس لګیا دی سړی ته چا ز په ګوتا کړی ورته یک ګوتا په ګوتا کړی نه تا کې بچرته شي راځه تا پیژنې امنا ولکه خدای دې خیر کړي هغه بوله و نو هغه ته ابتدا پیژنې هغه څه پیژنم دا ولولا اذ دخلت جنتک من یو خاص کس نه یادو مثال په تور خلق ماشاء الله نوای تبارک الله احسن الخالقین نوای نو البته خو په خپل ځان باندې خوستا وسبر دی کنه نو کله چې خپل یو زبردست خپل شی ویني تا ته پته لګي ستا په ځړ ورزي نو ته څه وایا او احاطه وکړه شو د د پمیو اهلک ماله کلو ټول مال هلاک شو هلاک الله مال د ټول ټول مال الله دلا تباک پاس به یو قلب کفه وګرځې دې چې مروړل خپل ورغوي علامه پاګه سمانه چې خرچ کړو فیا په دې باغ کې وهي قاویتنا علی وروشها او دا باغ پروتل او په خپل چتونو دا الله د پاره ده چې رښتینه ده حق ده ولایت مخلوق د پاره هم سره سکه ده شیخ ولایت دا په الله پورې خاص ده هنالک الولایت پدا ځه کې وا کو اختیار د الله د پاره د پرشتیا او د الله د غره د حصت د ثواب ورکول او غره د عقبن په اعتبار د انجام د موجا د خصاصت د دنیا او په شیطانی احوال باندې نو الله به ذکر کوي چې دا متصرف نه ده بیا تخفیف اخروی په سلورو زواجرو بیا جدال فی القرآن چې دی قرآن کې جګړه کوي بیا تخفیف دنیوی کله چې ویره موږ ملائکو ته سیدا وکي ادم ته نو سیدا وکړه ټولو مگر ابلیس ونکړه کان من الجن ودا د جناتو نه کان من الجن مخکې خصاصت د دنیا بیان شو دلته دعوت د شیطان او دا د جنس د جناتنا ففسقان امر ربي وتد د امر د خبر ربنا آیات سنا سید لرا او د اولاد لرا حقدار د بندګي سوا د الله نه او دا تاسو د پاره دشمنان دي و بیسل الظالمین بدلا ډېر بد د ظالمانو د پاره په بدل د الله کې ما شتهم خلق السماوات نو قبولتیا به ونه کې د دیو دا پارا و به ګرځمږه په میند دیو کې مو به قاضی د هلاکت زید هلاکت چټول جهنم ده یا مو بقا دا یو کند ده په جهنم کې او ای بنی مجرمان اور لرا نو ګمان به وکي چې دیو پر وتون کې دی پدې کې او دیو به بیان ومي دا غینا زید اورې دو سلور سلورم زجر سلور زجر زواجر ولقد صرفنا پتا کې سره موږ بیان کړی دی په دې قران کې د خلکو د پاره د هر قسمه بیان نه وکانل انسان اکثر شیء جدلا او د انسان زیات د هر شیز نه په جګړه کولو کې قران په مقابله کې هم د جګړې کوي وما منع الناس او ندی منع کړي خلق لرا دا چې دی ایمان راوړي کله چې راغلي دی ته هدایت او دیو بخنه غواړي د پر ربنا سشی منع کړی دی الا ان تاتيهم سنت الاولین مگر دا چرآ شدی وتا طریقې دړم بنو دریم زجر جدال بالباطل کوي او جګړه کیا کسان چې کفرو چې کفر کړه بل باطل په باطل امانه بلا دلایل بلا دلیل بل باطل دا معنی چې څه دلیل ور سره نشته لیدحذو به الحق دې لپاره چې ورړې په دې باندې حق او د سي زبایاتونه او هغه هغه عذابونه هدایت فلا یهتدو دیو هدایت نه حاصلې په دا وخت کې تل تتلا تخویب رب ستا بخون کې ده خوند مهربان ده کني ولې دیو لرا په سبب دا چې دیو کسب کړي نو په تلوار سره بور کړي دیو ته عذاب بل لهم موعد بلکې دیو د پاره زید وعده ده لن یجدو من دونه پدې کې استدلال چې دوی استدلال کوي په امور خارقه او للعادت باندې چې د خزر په قدرت باندې چې د عالم الغیبی نو دا غینه به جواب کې چې ما فعلته عن امري حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام به چې ما دا پخپل پخپل اډر نه کړي په دې کې هجرت د موسی عليه السلام به د پاره د طلب د علم پل مرګره باور سره و اس قال موسی لفتاه کله چې ویل موسی عليه السلام خپل نوجوان مرګری تا او خدای دا چې سړی سفر کیږي نو مرګره ور سره او چې مرګره هم د سیناراست غونډه کې نه ښه چې تا تا هغه د مټه نسی هغه تا د مټه نسی نو بیا غټ مصیبت څه کنه په کار دی چې تا د مټه ونسی چې مرګره په کار وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله په منبر باندې تشریف فرما دے یو کس تاسو کو موسی تاسو لوی عالم شته موسی کریم الله وی چې ګوره دنیا کې زه تشریعي پیغمبر تورات په معنا نازل شوی نو سوچ وکه وکه امتی خو د پیغمبر نه لوي کېدای نشي کنه موسی علی السلام ویل نه دا خبره الله تا الله رب العزت ویل موسی مجمع البحرین کې او کس ده او اغستانه په سم مسلو کې لوی عالم دی موسی کلم الله د حضرت یوشع ابن نون چې اجماع د علماو ده پدې چې مراد د دین یوشع ابن نون دی هغه ځان سره مرګره ک او روان شو سفر د علم د پاره کوي چې لوی مولای سي مانشته نو ولې نظم چې دا مسلې ته یاد کم و اس قال موسی زدا علم شناز یما لا نحتاج الى علم غیرنا بل چا علم ته زموږ ضرورت سقراط تجویل موسی علیہ السلام قال نزو سقراط ورته سي نحن اوعيه العلم موږ د علم لوخيو لان موږ د علم لوخيو موږ بل چاته حاجت نشته نحن قوم مهذبون لا نحتاج الى من يهذبنا موږ مهذبيو موسی دې زمون خواله راځي الله نن هم خلک دا سوای جدید تهذیب والا په علم آسمانی چې نه قسم په الله کته تهذیب یاد کی علم آسمانی چې چا سره نه تهذیب نشي یادوره مولای شه بماغه مولای شه بي چې د علم د پاره به سفر کوي دا باندې چې زه شناز د علم يم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ زمونږ په علاقه کې یو کس نیک عمل تیر شه او ډېر ښه انسانو ساونای بابا باندې بیا دی دا دسه بدعاتو کې مبتلا انسان هم نه او مسله به چې پوه شنه وای اقا سات کې به رجوع کولا ډېر نیک دل انسانو و یو کس راغله او هغه سره خبرې کولې د سی بنا از د علم پیشه یما د سی بنا از د علم کند یما نه نه د سی بنا ایسنا یما زبا تر مرګ پورې علم یادوم اته ست خبره کړې و د چا وای امام ابو یوسف رحم الله وای د ځن کدنو نو بس په دغه وخت کې د یو مسله چېړله دغه وخت کې د یو مسله چېړه ده په دغه د ځنکدن په ټیم کې الله من المهد الى اللحد د زنګون نواله تر تر د لحد پورې علم بای علم بای علم بای علم بای طالب العلم طالب العلم طالب العلم كن عالما او متعلما او خادما عالم شا یا طالب العلم یا طالب العلم بھائی یا با عالمی یا با ور زدکړه کې چاته یا به شان زدکه په دې کې ژوند تیرا وا و اس قال موسی کله چې ویل موسی علیہ السلام پر ځوان مرګری تا لا ابرح زبا همیشه یما زمبا زمبا حتا ابلغ مجمع البحرین تر دې چې ورسېګما زید جمع کېدو د دوه دریابونو ته مجمع البحرین کم کم وو بحر فارس یا بحر روم دی دویم د افریقې دو دریابونه دي دریم دجله او فرات دی چې کمزای کې او ځای کې تفسیر عثماني وایي سرورم بحر ابیض متوسط او بحر محیط اطلسی ده کم ځای کې چې دا یو ځای کې یا ایت مزیق وای د جبل طارق په خافا کې ده دی زاب مجمع البحرین ته زما الله یا مجمع البحرین ته زی اشاره ده ته چې موسی ستاو علم دریاب یو ته یو څه شه ده دنیا کې نه به پاتې کېږم زم بزان برسوم یا به می مقصود حاصل شي یا به تننا پر روح باسم دا زیب حاصلوم او امزی حقبا تا وی الله دا می قصد ده یا به علم حاصل کما یا به علم حاصل کما زمون والد محترم الله دی وبخي ما ته ویل دل کې پروتو بیمارو مرزتا سره پاتې کېږم مر بچیا زا او کا تراله او زه زنده وم ان شاء الله ملاقات به وشي او کرانه له ان شاء الله قیامت کې به ملاقات کیږي زبی ارالم سټیان مشه نظر عالم دغه وصیت داسې واجبہ بس زر عالمانو بس د اخر سلګي وي دا خبره ونه شي او امزي حقوقها مرزا غارمان نه پړه پاتې شو الله دې په قیامت کې مونږ یو ځای کې یو ځای کوي به الله ولې باندې یو ځای وګړه الله قران ته راشي الله دې مونږ تاسو ټول یو ځای کې په جنت کې بس فانی دنیا بس کې د فانی دنیا خوشحالي دې هم پتن درشي او امزي حقبا فلما بلغ مجمع بینهما فلما بلغ مجمع بینهما نسیحوتهما هر کله چې هر کده دوانو مجمع بینهما دیو روان شو یوشع ابن نون امر سره ده موسی کلیم الله امر سره ده علم په طرف کې روان دي دا علم سمندر موسی کلیم الله ده زی طالب ګری کوي پر سفر او خپل بستر د طالب ګری اغسته ده یوشع ابن نون هم د الله نبی جوړیږي فلما بلغ امام امام رازی امام ابن جریر رئیس المفسرین امیر المؤمنین فی التفسیر کله چې ځن کدن دی یو دعا چا ویلا ویل زر راوړې دوا لیکل نشي کېده لاس یې رپیږي بس پدې کې زر قلم اخوا کو لا اله الا الله وی د دنیا نه لاړو فلما بلغ مجمع بینهما هر کلا فلما بلغ ورسیدل دا دوانا مجمع بینهما زید جمع کې دو د دوه دریابونو ته نسیحوتهما هر کده دوانو مې خپل لرا مې خپل فتخذ سبيله في البحر سربا ونیو دې مې خپل لار په دریاب کې سورنګ سورنګ دا معنا چې دا مې روانو یوشع ابن نون ورته قتل نو سورنګ یې کاو بیا وب واپس نه راتلې د سي سورنګ پاتې شو اشاره ده ته چې راځي په دې لارا یو صاحب ننون حضرت موسی کلیم الله وده ده نو چې پاسه ده بس ددن هر شنو روان شو فلما با فلما جاوزا جمعاتنا ته درس ترازه ستومانه بنشي الله به ستومانه نه کی ولې مقصد پس رواني واپس جمعه ته ځان رسې مقصد پس رواني په چلو پرې پس چرته زین الله به ستړې ستومانه ګرځي لقد لقینا من سفرنا په دې ځای کې موږ مقصود تاسو را غوښتل د دې لپاره تاسو په قران ځان په هکې ځان لیکل وکي ځان لا تکرار وکي شوګيري وکي باران د سرو سپینو وریږي زبد نصیب جولای ته شکور ته وړم چې بیا سبا ته شکور ته جولای دی نه اغستی بل ورځ امتحاني چې په امتحان کې خپل نمبر واخلې لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا پتا کې سره میلاو شوم ته د سفر د زمنګ نه چې دا دی خو ده نه سبا استومانی ته بدا یاد نه کې چې شرنګل کې دسه تا ته بدا نه یادېږي دلو پر هغه وخت باندې نه یادېږي حق وخت باندې یادېږي چې کوم شوګیره دې کړي خپل خپل خپل سبق دې یاد کړي هغه وخت باندې یادېږي او پاره پسې بیا خپای قال ارایت اذ اوینا الى الصخره قال ارایت یلا خبر شا ام اے موسی عیسی ابن نون وی از اوینا ال صخرته کله چې موږ پناه حاصله کړې واغه تړنګ تا ګټ تا خضر وای یوشع علی السلام ته جلالی پیغمبر یاد او چوسی او شکر چره کوله نو نه هم خبره تانه یریږي وما انسانی الا شیطان نو هر کړه دې دې لره معنا مگر شیطان شیطان را نه یرکا چې زتا ته یاد کما وتخذ سبیلو فی البحر عجبا ونی ولا د خپل لار په دریاب کې عجبا ساجي وخت پر لار یې ونیولې وا او به بیا واپس نه راتلې قال ذالک ما كنا نبغي ویل موسی علیہ السلام یا عیسی دا غزه او ما كنا نبغي چې موږ لټاو فرتد علی آثارهما واپس شو پنخو د خپل قدمونو باندې قصصا واپس راتلونکي پورې واړه پورې واته خضر علیہ الصلات والسلام صادر پزان اغسته ده صحیح روایت کې راځي د بخاری یو لمنه د خپل لاندې چولې بلې د سر نه تاو کړي دغه موده ده او چې کم ځای باندې بدا کې نه استغه وخت به خود چمن شه چمن نالول ته ضرورت نه ده د الله معجزه ورکړي او بخاری کې معجزه الله ورکړي کم ځای کې به کېناست ځکه خدای ته خزیر وای کې بناست چمن به جوړ شو ماشاءالله ماشاءالله چمن بیغم په چمن کې ودره دې طرف ته دریاب دې دې طرف ته دریاب دې دا خسته ابو هوا ده هغه پشان د الله نبی ودره موسی کریم الله لاړو السلام علیکم ای کیا بات ہے سونا فرض فن کئی السلام علیکم هغه سر کارک خضر علیہ السلام دلته سلامونه سکي دې جزیره کې څنګه سلامونه رالل پسنګ انداز باندې تاسو رالل من انت تسو کې ویلا نه موسی ز موسی یم و موسی د بنی اسرائیلو ویلا او چې دلته څنګه دا نه چې مړه وای به یو بل سره غاړه ملاو کړي خو حدیث کې داسې الفاظ الله الله یو بل سره به سونه عجیب غاړه ملاو کړي نبیان ملاو شواجب نبیان موسی علیہ الصلوۃ والسلام هم نبی دی خضر علیہ السلام هم نبی دی او یوشع علیہ السلام هم نبی دی فوجد عبد من عبادنا بیا مندو یو بندا زمونږ مندي ګانو نه هغه ورته ته ولې راغلې وزر راغلې هم چې ستانه علم یاد کما څنګه تمانه علم یادې تورات ستا سره دې تمانه علم یادې ته غلوی مولای شپته ویننا الله تعالی سائلم درکړې فوجد عبد من عبادنا بیا مند یو بندا زموږ د بندګانو نه چې ورکړې ومو دته رحمت خاص رحمت چې پیغمبري وا د خپل طرف نه وعلمنا علم ورکړې ومو دته د خپل طرف نه علم ان علم ستکوینی علم چا د تشریح سره تعلق نه ورکړې موږ د ته د خپل طرف نه علم سائلم علم معنا بالکل لګ علم یا علم سناشنا علم چې علم تکوینیو هغه د تشریح سره تعلق نه خضر علیہ الصلوۃ والسلام بلیا بن ملکان د خپل نوم دی مشهور دی په خضر باندې ابدا همیشه یا الله یا الله یا الله زړه چې د غیر رسخت شخو مزید ته ملاو شي وای هر تمنا دل سے رسخت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی چټوې تمنا غانې رسخت شي یو الله الله دې په زړګي باندې دې اوس د بادشاہانو ژوند نه مړ فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا شیخ د شاپور یو ورور راغی ډېر عجیب په دین کې الله یو خوګواله خو دې ډېر خوګواله عام راغی هغه الله والا سړی او چرته بار ملکونو ته تلو په سفر کله چراغ هغه هم دا خسته ګره سپینګره دیم سپینګره درس ته ناستو نو سیده پاسه دا راته یاد دي نو دواړه غاړه غاړه شو نو عبد من عباد الله راغه شاپور شیخ دسی وای عبد من عباد الله راغه عبد من عباد الله راغه عجیب ډیر مینا وای او بل سره دوانو جړل ما تا دا یاد چې کله وې ما غره ته یاد چې الله وای واخزم استادان فوجد عبد من عبادنا شیخ د شاپور د لید دیو یو هغه طرف ته دی د پلار سره د خانانو جګړه و لوی خانانو په یو ناو باندې په یو علاقان ختیو مورچو ته دیو خطلې او د شیخ د شاپور الته یو سړی دی د درس لبراته په هغه کوري نه کې الته څوک بیمار دی د هغه بیمار پر سیلتل دی او دیو دلته یو بل ته په مورچو ناشتي شاپور شیخ اورورو ما وی چې رکه تاسو خان مولوی سی وګورئ د سینا تاسو ساده دی الته نه وي مو سړی مړ کو هغه موږ نالته مړ کی نو موږ بیا څه کوو تفسیر شو کو واقعي هغه الته و هلا اوې ته چې پته ولګی چې خان مولوی سی خدلته دی بس هغه کسان است سیده را را کوشو او وردا علاقه من خان مولوی سی ته پرې خودله کله چې وې د زړه دون غټ زړه وکړ نو د شاپور شیخ والد صاحب یې دا د علاقه ما دی ته پرې خو دا بس لاړه جګړه د خاور سره خاورې شولا فوجد عبد من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه دا سه خلق پیدا کېدل مشکل دي وعلمناه من لدنا علما او علم ورکړو موږ دیوتا د خپل طرف نه علم چې عقد دی ور سره وکړو بیا به خپل استاد غني یو زنانه ده چې ستا په نکاح کې نه ده تعالی سره شک نه درځي او کله چې عقد وشو نکاح وتړل شو او دا زنانه بل ته خان دي نو ته په ځان واجني دقه چل اول یو استاد استاد کوما اول یو شاګرد شاګرد کوما او کله چې استاد دی استاد کنو بیا استاد وګاڼه استاد به په دې خبره خب نه نه د مدرسې څه اصولي دانشته دی حضرت موسی علیہ السلام وايي زستا سره داخله اخلم او قانون بستا چلیږي هل اتبعو کا زستا تابعداري ونکم متعلم بد خپل معلم تابع علا ان تعلمنی چې توخه ماته پرې کې دلیل دی چې انسان لا ينبغي له احد ان يترك طلب العلم وان كان قد بلغ نهايته علم باندې پرې دې اگر کله علم انتها ته ورسېدي او تواضع وکي هغه چاته چې واستانه ډېر عالم دی قال ستجدوني ما ببيعو قال فإن اتبعتني خضر علیہ السلام وای کته زما ته بيداری کینو ما نه سوال نه کې دیو سیس په بار کې تر دې پورې چې بیانو کم تا ته دینا ذکر د جواب چې ما جواب نه درکړې ته ونس نه وې فن طلقان دوان روان شو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ اوس نه راځي یا خدای چې سمندر روان دي نو کوزه ورپسې ورپسې ده او یا دا چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیا واپس تللی دی لکه د راز او د نیاز علم شروع کی نو عیسی واست واپس لاړ شه فن طلقان دوان روان شو د د کمالات خلکو ته معلومو ماشاءالله د کرام زې ورل ورکا بیا ته کرایم نه غستلا حتا ازار کبا فی السفینه سوار شو په بیړای کې نو خرقها خضر علیہ السلام پاسه ده او ماشاءالله الله ورله معجزه ور کړې وا تخته په یو سوق باندې واره کته گزاره کړه بلې دسی گزاره کړه بلې سشه بوچه غوند کیګه اے لنډه بوچه لکه گاڑی نه چې سشه بارا گزار کې ها چت گزار کې واغه سټال ته ویلې او بلال ته ویلې صرف انجن پاتې شي نو لقد جئت شيئا امرا ترات لو کړه یو شی ناشنا تا ناکار نه وای ول ناشنا کار دی وکړو د غری موږ له سونه خپل زیرا کوسته سونه عزت کاو ولي شه وو تاسو نه عزت یو کو احترام یو کو شکرای نه اخلي زما استاد محترم په دې قانون کې راته سانتیا کول گزاره را سره کول الله دې ډېر خوشاله موسی عليه السلام تقریر خورته یاد ورو مطمئن دي کړ فانطلقا نوروان شو ډېر سخت را سره مکوا فانطلقا ای باز سړی عجیبای هغه د استاد هغه ټره پر څو وخت پورې برداشت کې خو بیا وایي استاد نن خدای را پاره کنه یو کسو وستلې اړې راجیبو حال کې چرته سروانه کړ دې ورانه دی او دبو کنه چرته محتمیم سے ورغله خال محتمیم سے نه ډېر وسناک هغه ورغله نه سړی غیر کړل وره شتی کړل ما ته کیسه کوله غ طالب العلم دلته وای وره چرا پسې شتی کا جوی والم وای والم وسمایل چې اوس مې نور خرابای چې استه مې ورلا غلستونی ونی ولکه اوس لاس خدای جز مارته موږ باندې سختي مکو موږ باندې سختي مکو دا ټوکا کوي ولا ترهقني من امر عسرا ډېر سخت را باندې مکو استاد محترمه وسه لاس بند شو نه وسه یا الله اوس بس کی وسه سره بس کومه تر دې چې ملاو شو غلامند یو الک سره فقتله نو هغه قتل کا کشته نه پوره وته د دریا په غاړه باندې ډېر ښکلی او شاندار ځای دی پای کې روان دي په سیل سیل باندې دواړه د علم دریابونه دي غب شپ به لگاو سونه خوند به کاو الا استاجی زکا علا ان تو مخ کې ویلو کنه علا ان تعلمني مما علمت الرشد هدایت خبره براته خې نو دلته لقد جئت شيئا نكرا تارات لو کړه په یو شینا کار سره دا معصوم الک هو کنه بعض مفسرین وای دا وړو کې معصومه قتل کا لارې شو کوله او غلام کله کله مشر تموي لکه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم چې کله شیب شیب معراج ته تلو د موسی علیه السلام جړل ته ولې جاړې وېزه جاړم په دې جاړم لئن الغلام بعث بعدي یو الک به زمانہ رستو دنیا ته راشي او داغه امت به زما د امت نه ډیر جنت ته ځي غلام چاته وای محبوبي عالم صلی الله علیه وسلم ته ویل نو غلام کله کله مشر ته وای او چې کوم معصوم ټکی راغل نو دا, دا روایت قوی نه دی قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال علم اقول لك ولما تتنويلي تتاقت نشر لرلي ما سرد صبر ويلك ما سوالو كستانا د یو شی پس د دین نو تمام ځان سره ممر کرے کوا وای قد بلغت من لدن عذرا ورسه تا تا زما د طرف نه ډیر عذرونه فانطلقا نو دوان روان شو دې ځای کې بیا چشم پوشي روان شو حتا اذا اتیا اهل قريه ویل موسی علیہ السلام کستا خوخوي تا باغسته په دې باندې مزدوري دا څنګه عجیب خلکو ناشنا مل مستوب نه خو خبر نه دی او تور له دیوالو نه جوړه تور له دیوالو نه جوړه دغه علماء یو مسله چېړل استطعام الله فابا وان یضیفهما مسله دای کنه جی چې کله مړ د دنیا نه لاړو نو کور کې با ضیافت ناروا ده د چا مل مستوب ناروا ده چاله طعام ورکول ناروا دي بعض خلک وای ضیافت ناروا ده اسه ډوړې ورکول شي ورته استطعام امراغه او ضیافت امراغه استطعام وای دیتا چې سو غواړي نو هغه ضیافت استطعام دی دا وجوا امام سیوطی خپل استاد امام سبوکی ته خط لګلو چې جی په دې یاد باندې زنه پويګم اول الله وای ان استطعام اهلها دیو طعام د اهل دینه وکا نو انکار وکړو ان یضیفوما پکار دا چې هغه د سویلی وي چې هغه انکار وکړ د دې دوانو د طعام نه ضیافت ورته ولې وایي مخکې طعام رستو ضیافت نو علامه سبو کې هغه ته جواب ولېګا چې څوک غواړي هغه استطعام وظیفه د سائل دا څوک چې ډوړې ورکې نو ضیافت وظیفه د میزبان دا میزبان چې څه شي ورکه هغه هر یو شي ته ضیافت وای کا ورته ضیافت وای او کنه وای نه پدې یو مسله حل شو فقهي چې واځه خلک وای ضیافت ناروا ده د مړي په کور باندې خو کله مړي کور والا اسې چاله ډوړې ورکې نو ورکولې شي به د ضیافت وای کته ورته ضیافت وای او کنه وای د ضیافت ده زکه وظیفه د بیزبان د کوربا چې څه شی ورکې نو هغه د ضیافت بس د دې آیات نه معلوم شو مړې پکور کې یاد لرئ درې ورځې پورې جریر بن عبد الله وای جریر بن عبد الله دیو جنا وای مستحب دی خپلوانو لرا گاونډیانو لرا چې درې ورځې د پاره د مړی کور ته طعامی سي تیبی وای شرح د امام شرح د مشکات شریف دا مودا د تعزیه دا درې ورځې پورې دی دا ورلوي سي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم ویلو عائدو لآل جعفرن طعاما آل جعفر د پاره تاسو د ډوړې تنظیم وکړي هغه شی په دې راغل چې دیو مشغول کړ دي وره رونو کستا خیال یو هغه غم شو یو په ته انبار شوي او ای الله یو طرف ته باجان لاړو یو طرف ته ما جان دا بل طرف ته زه د خپل ملمنو را سوکم غم خورګي ور سره وکا غم خورګي ور سره وکا بزازیا بزازیا بزازیا او شامی 638 ایک جیل دارنگی 664 فتح القدیر 103 او دیم جیل مدخل د ابن حاج 42 او دریم جیل مئات مسائل کې پورا باس په دی باندې شوی 42 83 کې نورم ډېر علماء کرام په دې باندې مسلې نه ایمان والو یو خبره کوم په کار دا چې موږ مسلمانان یو خپل یو ترتیب جوړ کو او مړی کور والا دې ته نه مجبور کو چې هغه د چا ضیافت کوي هغه د چا د وبو غم کوي او د چا د بلکې د پیالو غم هم پاوی باندې مراواله ډوړې تاسو راوړې هغه د درسترخان غم کوي بیا د پیالو غم کوي بیا ستاسو لپاره چې کومه ده په کار دی چې ټول مسلمانان د درې ورځو کې د هغه سره په غم خورګای کې ودرېږي مسلمانی دا یو کس ویل ویل مولوی صاحب پلار ملاړو د دنیا نه خو مولوی صاحب په پلار پسې قسم دې کا خپم دونه ها غم مان ير شو خو مې الله اوس به مالګه د کما پیدا کوم او الله اوس به غوایه د کما پیدا کوم جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك ویل دا جدائی دا وخت دا جدائی دے زما استا ترمینز زرد ہے چه خبر با در کم تا تا بتاویل ما لم تست علی صبرا په حقیقت دا سبانه چې تا طاقت نه لار په دبانې د صبر وسواورا اما سفینه تو هر چې بیړې وا و د مسکینانو د پاره چې عمل کو په دریاب کې نو ما اراده وکړه چې ایب جان کم دلاره وره وکانه وراهم ورستو د دیونه یو ملکون یو بادشاہ او بادشاہ او ظالم بادشاہ یا خذو اغستل به کل سفینه غصبا کل سفینه معنا کل سفینه صحیحه هر بیړی چروغه بوا په غصب باندې نو په غصب به غستلا ټوله بیړی بترنه غستلا ما دا بیړه کندم کړه اوس به ظالم بادشاہ را شنوې بدا کندم دا نو دا به پریری نو الخمه وکړه قاعده ودا خو ډېر کولای کار وکړو یو سنور ګورا وامل غلام هر چلکو نوم د دې بادشاہ ظالم بادشاہ جالندی ابن کرکر دا په جزیره د اندلس کې و دا ولنه سړی د په دریاب کې د فساد شروع کړي لکه حابیل قابیل چې په وچو باندې شروع کړي او عمل غلام هر چاله کونو فکان ابو و بيد داد د مؤمنان نو موږ ويریدو چې عاجز به کې دی بيد داد لرا طغيان او کفر په سرکشه او په کفر دا ډېر کما کلو د خپل بيد دادانه باغی او د الله دشمنو فارضنا نو موږ اراده وکړه ایوب دلهما چې په بدل کې بور کې دې دوانو ته هر چې دیوالو فکان له غلامین و دا د دوه غلامانو د پاره چې یتیمانانو په مدینه کې ولاد د دې دیوال خزانه د دې یتیمانانو او ابیدا د د نیکان کسان فارا درب کانو اراده وکړه ستارب چې ورسه دا دوانه خپل ځوانه ایتا او باسي خپل خزانه دا مهرباني واده طرف دربستانه وای په دې خزانه کې څه شي خزانه حسن وای لوح من ذهب یو تخته و د سرو زرونه چې لیکل شو پای کې بسم الله الرحمن الرحیم عجب تو زما تعجب ده لمن یؤمنو دا چانه چې مان لري کیف یحزنو د بیغم جن کېږي وله چې مؤمنینو غمجن وله زما تعجب ده پاغه چا باندې یو کنو ویل موت چې په مرګ باندې یقین لري کیف یفرحو دلا خوشاليږي څنګه چې مرګ شته نو خوشاليږي ولې او عجب تو عجب تو لمن يعرف الدنيا زما تعجب ده چې دنیا څو پیژنې نو کیف یطمئن الیها د څنګه په دنیا مطمئن ده او اخر کې لیکلي ولا اله الا الله محمد رسول الله ابن جرير تبري دا روایت راوړې ابن کثیر هم راوړې نور مفسرین وکانا تحته کنز اللهما وکانا ابوهما صالحا وما فعلت عن امري ما دا کار نه کړې د خپل اډر په خپل اډر مې نه دی کړی خبر اخلاص شو بس خلق به عالم الغیب وحفظر نن عالم الغیب نه وما فعلت عن امري ذالک تاویل ما لم تستع علیه صبر دا حقیقت دا غڅو چې تا طاقت نه لار په د صبر مخکې ته راوړې واولې ځکه جواب خو نو معلوم کنه او چې جواب معلوم شونه آیو ته ته کټ کړه او ضرورت نشته مالم تستع علیه صبر الله وای موسی علیہ السلام کا سوچ کړه وای باز علماء لیکي عجیب لطیفه کله سوچ کړه وې نو په خضر علیه الصلاۃ والسلام باندې باندې سوالونه کړی هم نه وې په خپل تیر ژوندۍ ولی اول څنګه چلو کو کشته بدل را بدل کړه کشته بدل را بدل کړه او صد پاره بدل را بدل کړوایا کنا صد پاره چې الله دا انسان بچپاتی کې د دې دا کشته الله بچپاتی کې د لوی zarar نه بچي ولې د موسی عليه السلام ابای موسی عليه السلام صندوق ته کته گزارل په دریاب لاو کړو ظاهر کې سونه غلط کار او په حقیقت کې د موسی بچاو او موسی کلیم الله حضرت خضر علیہ السلام یو الکه چقواله موسی علیہ السلام یو کس په سوق باندې وهاله و نه واله خې کړیو کا باندې کړی خې کړی او درې ما خبره سوا ها دیواله جوړاو چې خزانه محفوظ شي موسی علیہ الصلوۃ والسلام ګورا ته ته سا مزدوري ولې نه اخلي نو ته موسی عليه صلوات و سلام چې په لاس تنه یو یو بوکا چا ایستل او تای وازي ایستلې وا بیا دې دې بیس مزدوري وانه غستا او جنې چې رام لاوي زما ابا جان تعالی مزدوري درکې موږ مزدوري نه اخلو سب سے وړو کنه ويسالونك عن ذل قرنين تپوس کې استانا په بار د ذل قرنين کې دا سرورم شوبا چې ذل قرنين لا الله دون کمالات ور کړی معلومیږي دا چې د پلاس کې څه اختیارو ورته هیڅ اختیار نه الله وې دواړه چې کله جدا کیږي عجیب جړلې استاد کله شاګرد نه جدا کیږي شرط برداشت کولای شي او نبی چې د نبی نه جدا کیږي ډېر جړل وپدې کې یو چرچن رااله دې دریاب ته د شکایت راځم خضر علیہ السلام اے موسی زما ستا علم نه دی په مقابله د علم د الله کې لکه پشان مگر لکه پشان دا د دې چرچنې چې د خپل مخوکه کته کړم څه شعر اوچت شوزا زما ستا علم د الله د علم په مقابله کې د بخاری کې دا روایت وای کله چې جدا کېدل موسی علیہ الصلوۃ والسلام زکه خیری دنیا پته نه لګي اخرت کې به ان شاء الله دوانه یو ځای کیو ويسالون